دغه انبیاء علیهم السلام چې غرواله ورکړي موږ باز د دی لره علا بازن په بازو باندې منهم باز د پیغمبرانو نه منغه پیغمبران دي کلم الله چې الله خبرې کړی هغه سره لکه موسی علی السلام ورفع بعضهم پورته کړی باز د دی درجاتن په درجو کې لکه زمنګ نبی علی السلام وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو موږ حضرت عیسی علیه السلام زوی د مریم ته دلایل و ایدناه بروح القدس او مضبوط کړو ما غلرا په جبرئیل امین سره چې چرته به حضرت عیسی علیه السلام نو جبرئیل به ور سره جوړ روانو ولو شاء الله کچرته خو غشوي د الله حضور باندې ایمان د خلکو په زور یې په خلکو ایمان راوړلی، نو ما اقتتل الذین من بعدهم، نو جنګ به نه وی کړی هغه کسانو چې وروسته د دوی نه دي، من بعد ما پس د هغې نه جاءتهم البینات چې راغله هغې ته دلایل، جنګ به یې ځکه نه کولی چې ټول مسلمانانو او د مسلمان سره جنګ نشته، وجل د مسلمان نشته. یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم د دې زینا سلورم ایسا د سورته بقره او په دې سلورم ایسا کې مې مضمون د انفاق چې خیراتونه وکي مضمون د انفاق چې خیراتونه وکي ترغیب ورکي انفاق ته خرچ وکي او زجر رټن ورکي بخلا او ته دو مثالونه ولا شفاء او نه به اخلاص الله غي پزور خلاصول خو به خو الله نه پزور سو خلاصول نشي کوله والکافرون هم الظالمون او کافران هم دي ظالمان الله الله چې لا اله الا هو نشتره بل حاجت پوره کول والا به رضی الله نه الحي همیشه ژوند دی القيوم تدبیر د مخلوقاتو کوي دا الله د حکم نه علاوه بغیر څوک شفارس نه کولی شي نه منظورول شي يعلم ما بين ايديم پویږي پاس باندې چې مخکې د پیدایش د مخلوقات نو او پاس خلفهم چې رسول دینو ولا يحيطون او نه پویږي دا خلق احاطه نشي کوله نه پویږي دا خلق په یو شي من علمي د علم د الله نه د معلوماتو د الله نه الا بما شاء مگر هغه چې خو غشي د الله وسع کرسیه السماوات والارض او رسیدل دی علم د الله بر اسمانو خکت از مکوتا بر او خکت د الله علم رسیدل ولا یعوده حفظهما او نستړی کوي الله لرا ساتن د دې دواړو او ول علی العظیم او دا الله او چت او لوی ذات ته او چت او لوی ذات ته لا اکراه فی الدین نشتره زور په دین کې قد تبین الرشد من الغی تحقیق کار شوی لار د اصلاح علم ترى آیاتونو ګور ال الذي عاکست حاج ابراهيم چې جګړه کوله د ابراهيم عليه السلام سره فی ربي په بارد رب ددکې د دې وجنې جګړه کوله ان آتاه الله الملک چې ورکړي واغه تعالی بادشاہي اذ قال ابراهيم یا کې چې ابراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت رب زما هغه بادشاہ دی چې هغه ژوند کول او عمر کول کوي قال نبی عزر علیہ الصلوۃ والسلام ان یحیی فکم کیفیت با آباد کی هذه الله دی کل را لا باز موتیا پس تباید دی کلینا یوزل الله دا کله تبا کو نو دو تبای نه پس با الله دا کله څنګه بیا آباد کی قاف اماته الله دا چاوي عزر علیہ السلام ودا کله تبا شو دا بیا څنګه جوړ شي الله نو هغه لره الله سل کاله ملک پیغمبر باندې مرګ را او سل کاله بیا ژوند کوم وامات الله نو ملک هغه لره الله می اتا من سل کاله ثم بعثون بیا پورته کاغه لره نو قال وی الله کم نبی تاسو را وخت کړی تا قال نو یو زر علی السلام لبست یوم نو بعض یوم ما وخت کړی یو رز او بعض یوم یاسی صدر رزه قال نوی الله ننا بل بسمعتا من ګور پیغمبر دی او د خپل ځان نه خبر نه دی چې ما سوره وخت کړی دی الله وخت کړی تا میا تا من سل کالا فانظر ګورا الی طعامک خپل خوراک ته دی او شرابک خپل سکاک ته دی لم يتسنى چې بدل شوی نه دی داغه سره خوراک سکاک مو لم يتسنى چې بدل شوی نه دی وخت په تیر شوی نو ولی وخت په تیر شوی او سر کالا یعنی هغه داسې تر او تازه دی پروت ته لکه تب وی چې د سر نه په کلن تیر شوی نه دی او پاره خوراک باندې سر کالا تیر شوی څنګه چې دا خوراک د سلو کالو پس بالکل صفا او تازه دی نو دا کله به داسې آباد کما تر تازه به کما وانظر غورا الی حمارک او دې چې په کومه صلی باندې سورو الله او غورا الی حمارک خپل خرت دې اخر مرشو ځکه سر کال تیر شو هر اډو کې الله یو یو ذکر بیا دغه سه خوزیدل غوخه او هغه اډو کې منس کې غوخه داسې جوړې دا بیا په د پاسه سرمن واچول بیا په کړو واچاوي په خر سورېګا بیا اغوندو موږ دې ته غوښه لرا فلما ارکلا تبینا چخکارو شو هغه ته قدرت د الله په خپل سترګو قال نبی عزر علیہ السلام عالم زخپویم ان الله علی کل شیء قدیر چې بشک الله پر یو شی قدرت والا وایس قال ابراهیم یا چې ابراهیم علیہ السلام رب ارنی کیف تحین موتا زما ربا او خیا ماتا پکم کی فیت بت ژوند کی تمړو لرا الله کیفیت به څنګه د ژوند کولو د مړو قال نوی الله اولم تؤمن آتا یقین نه کړي قال نوی عزر علیہ السلام بلا او ابراهیم علیہ السلام بلا بشک زما یقین دی چې مړ ژوند کول شي خدا ته پوس مې دې لپاره وکړ لیت مئن قلبي چې مضبوط شي زما زړه زړه کې مې اطمینان پیدا شي زړه مې مضبوط شي قال نبی الله فخذ اربعه انس سلور من الطير د مارغانو نه سلور مارغان انس او د سلور مارغانو نه سرونه کټکا د سرونو نه علاوه سلور مارغان په یو لنګري کې چکنی کا او ټکوا چکنی پیژنې کنه وګه پکې ټماټر پکې دنیال پکې اچار پکې نور غوبل ارس پکې او دې ټکې سلور مارغان نو سرونه کټ کا او سلور مارغان په یو لنګری کې واچو به او ټکوا نو سبا شي چکنی غوخه بشي نو داغه غوخه نه لګه غوخه په یو ډېرې کې دا په بل ډېرې په سلور ډېرو باندې کې دا لګه لګه غوخه او داغه مارغان یو سر رااله او هغه ډېرې غوخه تاواز کوا کبوتر نو هغه مثلهم الذين هم صفات دا کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم او خپل فی سبیل الله په لار د الله کې کا مثال حبت مثال پشان د دانې دې ام بتت چې زرغونه دغه دانا سبا سنابل او وږي سنبل وږي ته وې دلتا سبا اوونه مراد اوې ذکر کو مراد نه زیات دي زرغونی او خرانګې او په ار یو خرانګه کې یو وږي او په هر یو وږي کې بیا مئتو حبه سل دانی وی یو دانه دی واچولا نو هغه دانی بوټي او کده غنمو خیالم کړی کنه نو یو دانی نه بوټي او اته خرانګې جوړ شي تیغونه او ار یو خرانګ په سر کې یو وږي ونی سي د غنمو او هر یو وږي د غنمو کې سودانی وی سل دانی وی او وخرانګي د یو دانی نه نو یو پسو شو یو پو سوا مئه حبه سل دانی وی والله نو یو نیکی چې دی وکړه نو وسوه بدله یو روپۍ دی د الله په لار کې خرڅ نو وسوه روپۍ خرڅ کوا سم کو ټول جمع کې پوجي والله یضاعف لمن یشاء الله د چن کې اوسمه خرڅ کړي سمنا خلق په الحمدلله براشي درسونو کې بکینی وختي ما ته سا یو کس رنګ کو وستا یو ځکه ما پوسټر وری دا او دوره شروع کی کم دی کې سپو نو بالکل زبر اعظم ان شاء الله خو یو بچی را ولم ځان سره ا کشر مې بچی به ذکر راول چې چونی خو نشته دغه سوال ملاوي دمه ثواب شه دی خرج پکار دی نو یو پو سوا والله یضاعف لمن یشاء اچ په سکول پکار خرج کې غي سم نشته الله سنت پرې وته او دا چې دی اولو ګولې خلق په قران زکی خلق په دین زکی خلق عقیده به سمشي نو ستاب ټول پر ثواب راشي ته جمع کې جب کې اچي والله یضاعف لمن یشاء الله د چنکې چاله چې خوږي د چنکې چاله چې خوږي نو یو په سوال لسوا یو په سوال لسوا دی پوجي والله واسع علیم الله فراخ کوم دا نه وایي چې شکر همنګا شه د شکر پیسې مونږ ورکو دا هم تاسو نه وایي دا بل شي پیسې مونږ ورکو دا مونږ ورکو بیغمه جمع کول کوي بیا می طالبانو روټي او چی ورکړه داس داسې به ما آی لهم دې اس تبا شو لهم دې دا اجر د دې دې عند ربهم په نس طرف د دې باندې ولا خوف النبوی یرا علیهم په دې باندې ولا هم او نبدی یحزنون غمجن شي قول معروف و ناخا زبردا سدا سیما نزبادنه دی وکړه رد بدم دی وکړي نو دا غنه چې صرف سبحان الله دی ویلې وی هغه ثواب زیاتو د لاسو می خنا په سبحان الله کې ثواب زیاتو پوه شي کنه هغه د زباد وکړه دا دا وکړه والله غنی حلیم الله دې بے پروا او ستایل شوی بل مثال یا ایو الذین آمنو اے مومنان لا تبتلوا مباتل او صدقاتکم خیراتنا بالمن پس بادنه زکه منان صفت درب العزت ته ځان لب صفت دان جوړه والعزا او پرد بدو کلذي پشان تد باطل اولو دا کس ينفقو چې خرج کوي مال هو مال خپل رعا الناس ز پرد ځان خود خلقو تا ځان خلقو ته خي په نیکو اعمال باندې ریاکار دی ولا یؤمنو او ایمان وروړي بالله په الله او یوم الاخر پورز د اخر باندې فمثله نو صفت د خیرات دې کس کا مثل صفوان پشان د صفت د مین ګټه مین ګټه غره پیسې نه خرج کړي پشان ته د مین ګټه علیه چې پاره باندې سوی نو د ریا په وجا د شرک په وجا د زبادنې په وجا د دنې کو اعمالو د خیرات نه داسې صفا شو دا صفا شو لکه څنګه چې هغه مین ګټ د ګرد غبا نه صفا شي ما ته لسپیکر لګولې ده دوره پیسې می ورکړې دي دوره خرچه می در باندې کړې ده زباد او کو نو ارسه تباجو پوښ په نو شي ارسه تباجو نا و ما د الله د پاک سکړي الله ته معلوم دي لا يقدرون نقادری ګلاس بتو نشي دی په یوشي مما دا سنا کسبو چې دی وکړه والله لا يهد القوم الكافرين د علماء سره د طلباء سره غرباء سره احسانونه کوي او بیا پټ ساتي والله ته بس ما خدای الله د پاره چې د پاره مې نه دی کړی الله توفیق نور کوي قوم کافرانو ته د صحیح خیرات ومثل الذين وصفت دا کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم او لقبل ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د الله د رضا منتیا وتثبیتا او د پاره د ثواب د پاره د کلکوالی من انفسهم د خپل ځانونو مال خرج کوما چې مال په الله مضبوطواله نصیب کی تیز باد باندې چور پکې وی هغه باغ فصل وسوځي نو دارنګي پریا کاری او د شرک په وجا د انسان هغه اعمال څه شي شي وسوځي ختم شي یا ایه الذین آمنو ای مومنانو انفقوا خرج کئ من طیبات ما کسبتم د پاکو انا چې ګټلی تاسو په تجارتونو سره و مما او دا مالنا اخ کته ګوره کنه چې روخ کلی مونږ تاسو د پاره د زمکینا ها د فصلونو په ذریعہ ولا تیمم الخبيث منه او قسم کوي تاسو معمولی مال منه دا غینا د معمولی مال قسم کوي دا معمولی مال منه د دې مال نه چې معمولی مال خرج کوي بیکاره مال خرج کوي تنفقونا چې خرج کوي تاسو ولا سم او حال دا چې نه تاسو به اخذي اغسن کې دا مال په خپل نه الا ان تغمزو مگر چې سره کې پټکې تاسو فيه پاغستو دایږي وما يذكروا فناخلي الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقل وما انفقتم من نفقه نو هغه چې خرج کوي تاسو من نفقه څخه خرج کول او نظرتم من نظر یا پیش کول کوي تاسو من نظر څخه پیش کول فإن الله يعلمه بشک الله پويږي پاره باندې وما للظالمين من انصار او نبوي د پاره د ظالمانو سوکم دادي ان تبدو الصدقات کخکار کوي تاسو خیراتونه فنعم ما هي نو ډیر خریدا اے فرضی خیراتونه خکار کوي زکاتونه خکار ور کوي چې خلک ته عبرت واخلي وان تخفوها او کچرته پټوي تاسو د خیراتونو لرا نفلی اے نفلی خیرات پټ خلکو لور کوا سوک دنه خبر نشي اور کوي تاسو د لرا فقرا او غریبانو ته نو فوا خیر لکم دا بهتر دي تاسو لپاره ويكفر عنكم او لری بک تاسو نه من سیئاتکم د دنیا مصیبتونه تاسو والله والله پاکا چې کوي تاسو خبير خبردار دی بدل بدل کی ليس عليك هداهم تسلی مبلغ تا نشتره پیغمبر پتا هداهم توفیق ورکول د خلق تا د خیراتونو توفیق ته نشو ورکول توفیق زور کوم ولکن الله یادی خیرات کول دې ځان کار دی واسو دا کدونه دې فل انفسکم نو پارا د نفسونو تاسو فایده را وما تنفقون او نه خرج کوي تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر لټول د الله د رضا د پاره او ما تنفقو من خیر نه واغه چې خرج کوي تاسو د څه بهتر سيزنه نو یوفا الیکم پر بدر کې شي تاسو ته ایواز دا غي وانتم لا تظلمون په تاسو به زیاته و نکړي شي اوس مصارف چاله به ورکه چې ته هر کجا بودی لیون کې نیک سړی ګورا غریب مسافر ګورا چې په دالا پلار کې بن شوی دی طالب العلم دی عالم دی حقا الله د دین کار کې مشغول دی مصروف دی د الله پلار کې بند دی کار کسب نشي کوله دا هغه ټول مر یا درس دی یا مطالعه ده پوش یا خودل دی یا پلاوی دا د الله په دین کې بندې داسې خلکو لو ورکا ورکا للفقراء الذين د فرد غریبانو آ کسان افسرو چې بنکړي شوی دی په سبیل الله په لار د الله کې امام رازی لیکلی دی طالب العلم حق پر سالم لا استتیون چاغی طاقت نلری زربند سفر کولو فی الارض پزمکه کی تجارت نشی کوله باپاری نشی کوله زمیداری نشی کوله نشی کوله که خه قوی خبر تکلی خود دې علم د وجنه هغه د باپار نشی کوله کپړې واسکټ پیزا ټوپۍ خوراک سکاک دا مړه باز خلک الله ولار څور کین په سوال نه کوي د خلکو نه نو يحسبهم الجاهل او ګمان کوي پاغه نه خبر دا غد حالت نه سو ګمان په خلک کوي اغنیا ادمالداري وګوره طالب ته مزيري خو تا پورې سستګی نشته چې د الله په لار کې دی باندې دی باندې کم جنا نفقه پورا کوي نو ورکا اصل خیرات په داسې خلکو کې دي چې چلم په اوس کې سیګریټ په اوس کې پودر په اوس کې دی او عجز دی ټی په والی اغلا ورکی دا ځ خلکو نه ورکی نو سبا وما تنفقوا من خير واغه چې خرج کوي تاسو د څه بهتر چیز نه فإن الله بشک الله به فغبان علیم پوه دی او د خلکو نه خپل مصیبت پر ساته ها دا سم عجز ایوا الحمدلله ارسل دی الذين كسانوا ينفقون چې خرج کوي اموالهم او خپل بالليل د شپې او نهار او د ورځې سرن په پټه خرج کوي او علانیت نو کارې خرج کوي ولهم دیر را اجر داغی دی عند ربهم په نزد رب داغی باندې ولا خوف نبوی علیهم پاغی ولا هم يحزنون او نه بده غم جن شي وي بالته والے تاسو او په دغه ځای باندې بوا چو یو یو زل دوه چغه صفاشي شبا برانم په دا وبره پرې خو نه ځای ګنده شو چې ما صفاشي زګور ګنده یو ځای پوا چو یو لکه بیا پوا چو بیا ښا ریزل حرمت د سود راغې د سود منشا سود نه کین فله ما سلفا د لپاره هغه سری چې مخکې کړی دی رسول مال له اصل مال بوالی سیوا سود بت ناری و امر او د فیصله حواله شو ال الله الله تا ومن دا واسوک چې رو ګرځي د بیا دي ستا روا والد ستا فاولائک نو دا کسان اصحاب النار خوندان دي ور دي هم دی وی فیها په دې اور کې خالدون همیشه ځکه سود روا وګانو چې سود روا وګني نو کافر شو او د کافر د پاره جهنم دی همیشه سود روا نه غني پیسو د پاره یو حق الله الربا ختم الله مال د سود ختم الله مال د سود یعنی پورته کوي الله خیر او برکت د حرام مال نه ويربي الصدقات او زیاتې الله مال د خیراتونو اے د خیرات لس روپۍ په دې کې الله خیر اچي لس بده لس ورې په جیب کې پرتې ضرورت ناراضي او کډې راشي نو په ډېر اخوا د خوا کې ولګي پته مون لګي چې هفته میاش تیریږي نو زر روپۍ د نتري چې ګډي وړي او چې په صحیح ځای لګې په مال لس روپۍ واسطه په جیب کې پرتې میاش و پرتې خو ضرورت ناراضي وتا لکه په دیني لګې کنه وایو په صدقه او ذات خیرات نولرا والله والله لا يحب امن لك كل كفار عند هر يوم منکر سین ګناګار صدا په دین لګوي ها تجربه وکړي په خپل استادانو لګوي په علماو لګوي ان الذين بشکا کسان امنو چې مان وروړو عامل الصالحات او عمل نکړي ګور ما چې سکړي باسه هغه سکی زما استادانو تعریف سره غریب سره سي خو زما دا خپل مینه وارزو وا چې کم استاد ته به څه شي ضرورت وکنه فرکول والا خو الله دې ضرورت ما به کڅه هغه سي هغه به خبر نو ما په دکان راوړ هغه سي مې حالت کې خو بس که صابون مو که صرف مو هغه وخت څه نو پوش کپلی وینځلو ار یو سیزو صفایي وا فروټ سمې غوښتل الته ما فش کوله کې خو خبر ما به ته جانماز په کمره کې خور کو اسه مو د برابر وي بر کمره نه وته ده ابا چې راغی ما په خیال کا خب او بس دې یو خدای خبرو کا ته جانماز د خور او اسه برابر وسم چې زه بار شم او د اسماء کوم جانماز ما ته برابر خوري اسه سټي زه زم دا چا خور کړی جانماز چا برابر کس پته نه دا هغه وې جیسا کروږي ویسا بل څه چې کریم هغه وری ها بحرب من الله په جنگ سره من الله طرف د الله او رسول د پیغمبر د الله نه ایک د سود نه من نشوي نو پوه شي چې تاسو د الله او د پیغمبر سره کوي جنگ کوي هر یو سود خور سودی الله او د پیغمبر سره اعلان جنگ کوي لازم د سود نه بچ تنګ دستۍ کمزورې وي نو فناظرتن نو انتظار کولی الا میسرتن تر مالداري دا غپوري ان تصدقو وارابه کې خیر کله سو شرابه کې عجزه او دی وینا ار څنګه چې خماله سبا پیسې پیدا کړي نو قران نه حدیث باندې وان تصدقوا او اذا خیر دی عجزه ستا وسته کې زما وسکیږي هو ټول ته خیرات شي میلا کو الله بس خیراتی تاسو کوي یو روپۍ وان تصدقوا او دا خیرات کول دا بهتر دي تاسو لپاره بیا به واچو وکنه یار خیر لکم کې بهتر تاسو لپاره کې تاسو پوهه دکاندار ما په صدای شو استاد چې ستا یو طالب وو شته که نشته ښه نه هغه خو تللی دی یا تا ما ته مخکې ولې نه وي بیا د هغې پیسې زه ډکوم عجیبه طالبان تاسو پکې راځي ګورئ ها ځکه چې موږ ته سترګې له ګناه او سمن کم ځای ګرځو بیا لا بیا غیب شي ستا دا څه بنه کوي ولی یكتب بینکم کاتب بالعدل هغه موږ له سب درد جوړ شي ها ولی یكتب نور زینو کی مدرسو مشران طالبان باندې پیسې ګدي په طالب المانو باندې چاندي ګدي چې دوه دوه پیسې به تر کولو د کلن راوړي د خپل خپل خپل والنا ته دومنا ته دومنا ته دومنا ته دومنا دا یو مودي سیب دی چا هغه چې سقدي وکړه هغه هغه بیا مونږ ډکی کو پوه شي مونږ زه خیر طالبان نه و پوي ذالکم ذالکل تاسو د قرض دا ډیر د انصاف دی اقصتو د انصاف دی عند الله پنځ الله واقوم او ډیر مضبوط دی لشهادت کې د پاره د گواهی وادنا او دی نزدې دې خبره ته الله تر تاوت شک بنه کوي تاسو الا ان تکونه تجارتا مگر کوي دا وان کنتم کچری تاسو علی سفرن په سفر باندې ولم تجدو ان مومي تاسو کات ول منشي فرحان مقبوضه نو کافی دا غاله قبض کړي شوی کافی دا غانا قبض شوی فاین امنا کشت اعتماد کو بعضکم بعض تاسو علی بعضن په بعض باندې امنا اعتماد کو بعضکم بعض تاسو خرسون کو بعضن په بعض اغستون کو کلن هر یو مومن امن یقین کړي بالله تعالی او ملائکته او فرشتو د الله او کتبه په کتابونو د الله ورسول په پیغمبرانو د الله وایذ لا نفرقو جدای نه کوم بین احد فمند یو تن کې مر رسول د پیغمبرانو د الله نه وقالو او وایذ سمعنا او اورید منګه ستا احکام ای الله واطعنا او مان منګه غفرانک طلب کو من بخشش تانه اے الله اے زمنګ ربا و الیک المسیر او خاص تا ته دې د ګرځېدو دې واپس کېدو لا یکلف الله تکلیف نور کې الله نفسا یو نفس الا وسها مگر په طاقت دا نفس باندې لها ما کسبت دغه نفس د پاره بدل دا عمل لا چاغه نفس کړی دا وعليها او سورت درې سې دې اولې سکه درش پته آیاتونه دي پای کې اثبات توحید دی وغه درې بابونه ده دوی مېسا یو سل یو پورې او پای کې اثبات د رسالت ته پنځل لس پلي ته د نسواراو دي درې مېسا د یو سل دویم نه تر اخره پورې پای کې مضمون د جهاد او د انفاق فی سبیل الله د جماعت د جوړولو د پاره پنځه اصول بیانې او د واقع په تفریقې لن دغه د صوت مقصد هم اول ایسا درش پتا آیاتونه و غدر بابونه وا اول باب کې شل آیاتونه دي پای کې درش پک خبرې دي شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص الف لام میم الله پوی په معنا د دې حروف په مراد خپل سره والانجیل او را لګلې تو انجیل په دې مسله من قبل مخکله دې قران نه هدل للناس چې لا خودن کې او د پاره د خلکو ا د قران نمخ کې انجیل او تورات د خلکو د هدایت کتابونو وانزل الفرقان او را لګلې دې فرق کون کې کتاب ان الذين بشکا کسان کفرو چ کفر او کو بی آیات الله پایتون د الله لهم خاذل عذاب شدید عذاب دې سخت والله والله عزیز زور اور دے زنتقام خاون د بدلې دے بدلا ور کوي ښا بدلا به اخلي ان الله بشک الله لا يفعل پټي غاله په دې الله باندې شي او څه شي فل ارض پزمکه کې ولا فی السماء نه بر اسمانونو کې او عیسی او مریم علی السلام دا سینې دي داغه نه ارس پټ دي چې کم پټ دي پوش او الله نه سپټ نشتا نو څنګه هغه الہ کې دی شي مددگار کې دی شي صالح السلام نشي کې دی نو چې صالح السلام مددگار نشي کې دی نو عام قبرونو والا اولیاء کرام پیران هم مددگاران نشي کې دی نه پويږي پټو شي زونه باندې هو الذی الله غزاد یصورکم چې شکل درکې تاسو لرا فل الرحم په ګډو د مېندو کې کیف یا شا څنګه د الله خو غشي لا اله الا هو نشته بل حاجت پر کول والا به د الله نه العزیز الحکیم زور او حکمت والا دی هو الذی الله غزاد انزل عليك الكتاب چې دا لګل دی پتا باندې قران منه باز د قران کریم نه آیات آیات ندی محکمات مضبوط په خپل معنا کې هن دا چې دا آیاتونه ام الكتاب اصل د کتاب دی و او خرو متشابهات او نور آیاتونه مشابه دي صحیح معنا د غلط معنی سره صحیح معنی مراد دا غلط معنی مراد دا نو غلط خلق دی غلط معنی اخلي صحیح خلق دی صحیح معنی اخلي لکه مقصد دې د سو لکه ظلم نو باز خلق د ظلم نه ظالم اخلي باز خلق د ظلم نه کمی اخلي د پیغمبرانو په باره کې زوال قران کې راځي نو زوال په معنی د غایبې دو سره راځي زوال په معنی د گمراهي سره راځي چې دا چا په ځل کې کوګواله دي نو هغه د انبیا او په بار کې د زوال نه مراد گمراه اخلي والراشقون هغه مضبوط په علم کې یقولون وای آمنا من ایمان اورې به په دې متشابه کلن ټول من عند ربنا د طرف د رب زمون ندي او ما یذکرو نصیحت او پناخلی الا اولل الباب مگر خاوندان د عقل د دې کتاب نه وایا للذین کسانو ته کفرو چې کفر کړي دي ستغلبون زر دا کمزوري بکړي شي تاسو دنیا کې وتحشرون او پورته بکړي شي په آخرت کې الی جهنم جهنم ته وبېسل میحات او ډېر بده بچونه دا جهنم قد کان پتاقیشت لکم ساسو ته پار آیت عظیم شان نخا دویم دا چې بچی مال ملاو شي چې خزوږي چې خزم ملاو شو بچی ملاو شو نو بیا وی چې خسر مایا خګاری او بنگلې او کاروبار کول می تیار شي بیا د کور په چکر کې بنگلې به جوړي والقناطیر المقنطره من الذهب او خزانی یو بل د پاسه من الذهب یعنی د سرو زرو او دا بچی نه مالې دا الکه ما رشا ستاره په نشته ګاډي ولې موږ له مرزارې سړي موږ پاک ګاډي موږ پاک بچی ولنا او د زناورنا بیا ګاډي یو بل ته خي یوې زما ګاډي خه ولستا زما ده ولنا او د زناورنا غوا ګډه میخه بيزا وګورا چې کم کور کې غوا میخه نو هغه مزیدار وي مزیدار دی واغانی دی کوچانو غوړی دی والحرز او د فصلونو نا وګری سبزیان دی باغونه دی غنم او جوار دی فصلونه دی په دې کې لا اخته شو دند نه پاتې دی یار لا اصل تباشو دا فارمونه دی او دا سبزیان دي دا ذمہداري دي او دا کاروبارونه دي او دا پنګلي او ګاډي دي په دې کې اخته شوې اخته وایي خدای شته کته نه پورا کړه په دې کې به سوال مړ شي دا څه بار څه پاتې ذالک متاع الحیات دنیا قران وی دا سکت جند دنیا دا دا ګاډي او بنگلي او دی او مالداری والله عنده حسن المآب او الله چې دې د سزا خسته زید واپس کېدو دې خسته زید چنجو لوځي هغه تم خیال کوا دې بنگلې تم خیال کوا خو چنجو تم خیال کوا قلوا زیره وا پیغمبر دې ګاډي کې سفر کې دې تم خیال کوا خو سبا د خارو د ډېری د لاندې هغه تم خیال کوا قلوا انبئکم بخیر من ذالکم از خبروم تاسو را په یو بهتر حالت من ذالکم د دې کارونو تاسو نه د دنیا للذین اتقوا د پردا کسانو چا غیزان بشکو د دنیا د مینینا اے چې دنیا سره مینا نه ساتما گاډو بنگلو او دو سره مینا نه ساتما د قران او د سنت سره مینا سات او غم کوا هر یو کار د دنیا کوا خو مینا د دنیا سره مساتا سره مینا ساتا لکه د د قران سره مینا ساتا سره مینا د د فاغفر لنا وقنا او سات من عذاب النار د عذاب دورنا الصابرین صبر کوونکي دي په تکلیفونو باندې او صادقین رښتینی وونکي دي په بیان د توحید باندې رښتیا وینا کوي والقانتین التابدار د حکمونو د الله والمنفقین خرج کوونکي دي په لار د الله کې والمستغفرین بالاسحار او بخشش غوښتونکي دي ځان نه په وخت د چربان کې د چربانګ په ټیم کې پاسېږي لکه تاسو ماشاءالله دغه څه وخت پاسېږي دا د شپې پاسېږي د پښمنی په ټیم ګزن نه دعاګانې غواړي او جاری الله تا شاهد الله اول باب ختم شو په دې کې شپږ خبر دي زنه دویم باب په دې کې مسله توحید بیانې شاهد الله انه لا اله الا هو دینی مقبوله په نزد الله دین اسلام دی او مختلف الذين اوتل کتاب او خلاف نه کړیا کسانو چې ورکل شی او د علم د کتاب دی الا من بعد ما فزاغنا جاءهم العلم چراغه ته علم باغیان د وجه د زنا بینهم په خپل منځ کې دا پرس سره و مې یکفر وا چا چې کفر کو بیا آیات الله پایتون د الله فإن الله بشک الله سریع الحساب جلد حساب والده الله به سره زر حساب وکي نو فاین حاجو کا نو کدا حال جګړه کوي پیغمبر تاسو سره جګړه به خلک کوي ها نو فقل واسلمت ما تابع کړي وجه خپل ځان لله خاص الله تا ومن واچام تابع کړي چې تابع دي زما والله بصیر بالعباد الله لذن کې خپل بندګانو رټنا او پلیتې د اهل کتاب ان الذين يكفرون بشکا کسان چې انکار کوي پایتونو د الله ويقتلون النبيين او النبي عليه الصلاه والسلام بغیر حق به جرمه ويقتلون الذين يأمرون بالقسط او جني آ کسان چې حکم کوي بالقسط په توحید الناس د خلقنا فبشرهم بعذاب الیم نو زیر ورکه دیتا په عذاب درناک اولائک الذین دا هغه کسان دي حبطت اعمالهم چې برباد شوی دي اعمال دا غي دنیا او آخرت کې وما لهم من ناصرین او نبوی د راسو کوم دادی علم ترا آیاتن ګور للذین کسانو ته اوتو چې ورکه شای ته نصیب لګون دي سمل کتاب د قران نه تورات نا یدعونا چرا بل شي د اله کتاب الله د الله کتاب تعالی يحكم د دې لپاره چې فیصله وکي داغه کتاب داغه ترمنځه ثم يتولى بیا اول فريق يودل منهم ددینا وهم مرزون او د اراس کوونکی ذالک دا ځکه اولی بی انهم بشکر قالوا وای لن تمسن النار چلو بن رسیږي موږ ته اور الا ایام معدودات مگر یو سورج شمیر لشوی په مالدار باندې ذلت راولي چا پکې نا کار کارونه شروع کی بیا د کل خیر ستا پلاس کې دی فایده ستا لاس کې دی فایده نقصان انک بشکت علی کل شیء قدیر پاسې قدرت والا طول جلیلا فی النهار دنکه رجل را فی اللیل فی النهار پورس کې تو دنه کې شپه لرا فی النهار په ورځ کې او تو لج النهار فی الليل او دنه کې ورځ لرا فی الليل په شپه کې سیسه درځي په شپه کې او سیسه د شپې هغه فرض کې مخکې ما ویل کړو پویږي او تخرج الحی او باسی تو ژوند لرا من المیت دملنا دملنا څنګه وباسي سمانا پلار عالم وی نزوی ته جاهل پیدا شي پلار جاهل وی نزوی ته عالم پیدا شي دا الله کار دی یا پلار موحد وی نزوی مشرک وی او زوی مشرک وی او پلار موحد وی پلار مشرک وی او زوی موحد وی توحید ولوی وترزق من تشاء او رزق ورکه چا چې خو غجستا بغیر حساب لا حسابا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء ان دي نسي مؤمنان کافر لرا په دوستي بي دي مان والونا ومن يفعل ذلك وا چا چوک ذلك دا کار فله سن دي دي من الله يترف الله نفي شيء ان پيس او چیز کې الا ان تتقوا منهم تقا مگر چې ځان بچ کوي تاسو دا غین تقا په ځان بچ کولو سره ويحذركم الله نفسه او يري تاسو لرا الله نفسه د خپل ذات نه د خپل عذابونو نه ويحذركم الله يري تاسو له الله نفسه د خپل عذابونو د خپل ذاتنا والله ولا رؤوف بالعباد نرم کون کې د خپل بندګانو وایا پیغمبر ان کنتم کشر تاسو تحبون الله من کوي دا الله صفات تبعون تابع شي زما يحببكم الله من بو کتاب صلی الله و یغفر لكم بخشش بو کتاب ست ذنوبکم د ګناہوں تاسو والله والله غفور الرحیم بخشش کون کې مهربان فتقبل نو قبول کی الله مني زمانه دا عمل الله زمانه دا عمل قبول کی زما چې ګډه کې کم بچی دی دا وستا د دین خدمت کوي هغه الک نو هغه جنیوا انک یقینا تو انت السمیع العلیم خاص ته اوریدلو والا پوی فلما هر مور دا کوشش کوي چې ما بچي نیک عمل شي تاسو کنه خو هغه بچی نه کمل کیږي چې دا غ مور کې ډیر سخاوت وي مور کې سخاوت وي د استادانو باندې خرج کړي نو هغه بچی له الله خامخا علم نصیب کړي زه بچ کړه کو تدارم زما مور مال بچی څور کو دا استاد ځان سره یوس ما به ډیرو ته وی نه نه دا بازن سره وړي ما دا وی ها مې خلنګي نو خډونګه به د کوچو د مستو ډک کړه دا به د استاد لزان سره یو شي دو بوتل په بیا ډکړه په کړي یاد راځي او چې لږ نوان نشو دا بازن سره یو شي هر سړي الحمدلله پوه شو اوس ما سړي دي نو دا هغه اثر داو چې دا هغه ډېر مینه وا چې زما دا بچي الله سکی عالم کې نن سبا مې دي الله دې وبخښه وې دا دا دا, دا سکول دغه خره هو اطیع الله تابعداریو کې دا الله او رسول او پیغمبر پاین تولو کو تور ته ور شاله کې بچیا چې سو جواب کې ملمان دي من کله خو پې نشتا مور مې و چې پې نشتا سره په حقیقت دا حالت دی دا الله سي علم نصیب ابل یو راغی موږ پلان چې مات کا سبق وایو او چې نه غواړي دا غواړي مې ځه خلا ما ته سبق غواړو تاسو اورې ده کنه حافظ صاحب خندل تاسو پورې خندل یا ایه الذین ته یا سوي یاهو مجاز له خصبه خو درې تاسو له مې دا څه خلک پوي دا د خلکو حالت دی فلما وضعتها کلا چې ویزو ګو د خزه د حمل لرا نو قالت وی د ازما رب انی وضعتها انسا دغه د شیخ صاحب قانونو الله د فشیر رحمتونه وریږي وې زما چې سور استادانو د زیارت پورز باندې د جمعرات پورز به زما پلار هغه استادان را وستي دو او هغه لوي مکلف روټي وکړه هغه ګټ طالبو چنګ به لال کو یا به وخه راوړه پای کې به روټه په خپل لاس چوری کړه پاغه تعلق تاری پیژنې کنه او بیا به شوریا واچول پای کې به سوچو غولې په پاسه پور واچول چې دا زما د بچي استادان دي څوک استاد سره مینه کوي ځکه غو علم په شار روان دی کنه ستا خو خورزه دا ستا خو ریره دا خدا داسې ریره او داسې خورزه پکې کله خورې راځي چې هغه ټولو کې داسې محله او داسې چمکه هغه بشان جنې نه پوه کله کله الله د جنینو داسې کار والی چې په سالم کلی کې الکاو ناکا نشي غستل شوی جنکو کې خکاری کله خد دین شوق مندي او انی سمیتها مریم او بشک معلوم کې خود دې ته مریم چې الله ته کارخ نو اخلي کنه و انی اعیذها بک بشک ز پنا عالم دی جنې ل ربک پتا سرا و ذریتها او اولاد دی نه پنا عالم د چا پنا عالم من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شي وینا چې شیطان نه بچ شي وتقبل رب اخلاص پکار دی ها مور کې اخلاص او نو بچي ول الله څنګه اور کوي اگر کې جنې دا وتقبلها ربها نو قبول کړه دې لرا زمانہ ډېر شوق دی چې زما بچون الله عالمان او حافظان جوړ کی قران خان او محدثین ته الله جوړ کیدا مې ډېر شوق دی او شي فتقبلها انو لو اکلا دلرا قبول اکلا دلرا د عبادت زپارا رب دې په قبول اولو خسته او سرا الله دا د خپل دین د پاره قبول اکلا تاسو الله قبول کړی خو چې تاسو د قبول اولو کار نه کوئ نو بیا هم نه قبلای ماسی پیژنې د مور خور هغه ته ماسی وي چې کو ته ترور وي کلمہ اروار دخل علیه چې داخل بشو په مریم باندې زکریا علی السلام المحراب عبادت خانه تا چې کمزې کې به عبادت کا هغه دې ته زکریا علی السلام راغې وجد عندها رزقا نو او به مونږ عندها د مریم سره خادم خزیمه رولون کې زیمه نو ما خدا نه دی روړي دا د کم دینه تعالی راځي قالت نو مریم وی هو من عند الله دا دا الله د طرف نه دی هي اغه رب چې مریم لا بلا موسمه مې وی ور کولې شي یا الله هغه رب زمونږ مې نو موږ لم بلا اسباب رزق نه راکا بلا موسمه خوراکو نه راکا الله هغه رب چې مرجع ملا پر رزق قادر نو الله موږ لم قادر الله خو موږ هغه سنوي په شان د مریم ته هغه رب بدل شوی نه خو موږ هغه نه یو څنګه چې مریم وا د کاغه دې د دیندار وا الله موږ لم پریمانه رزق او خوراکونه نصیب کا قال نبی فرشتو کذالک هم دارنګي څنګه چتوي الله يفعل ما شاء الله کوي آکار چې خوږيږي قال نبی زکریا علیہ السلام رب اجعل لي آیا از ما رب او ګرځو مال را آیت نخد بچی چې زستا شکریا ادا کما قال نبی الله آیتک نخستا د بچی بدای الله تو کلم الناس چې خبره بن شکول خلق سره ثلاثه ایام من تری رضی الا رمزا مگر په اشاره چې کله د زبان بن شو نو دا بستا د بچی د پیدایش نخې په دا وخت باندې بچی کیږي بشک الله غره کړی تعالی را د پاره د عبادت وتحر کې او پاک کړی تعالی د شکل په دین کې واستفا کې او پاک کړی تعالی را په نور خو زبان دی یاد ولادت د بچی ستابا معنا هغه بیماری ناراضی څنګه چې د نورو زنانو بیماری راځي په خزو د مخلوقات باندې یو ویزه به ذمہواری اهلم د مریمه یو ویزه به خدمت کوم د مریمه بل ویزه به خدمت کوم د مریمه دیالس پیغمبرانو په دا واقع په بیت المقدس کې او د یو بل سره په خبر را لل په خدمت باندې جګړه شو الله وی جګړه مکوي قلمونو گزار کوي په دریاب کې چې کم پیغمبر قلم په دریاب کې نیو اترې دا داسې او نور پریوتې دا نو چې کم قلم په دریاب وبو کې نه ودرېدو نو عقبه حفاظ اب اب سکه اب خدمت کوي نو زکریا زم قدم نه ودرېدو ايهم یلقو اذ یلقون اقلامهم ايهم پوښوس کړه قدمونه گزار کړه نو قلم د چاله وخته نه غوډه دا زکریا علی السلام اس قالت الملائکه یا کچوی فرشتو یا مریم اے مریم ان الله غور الله ول بندو بسم کوي د خدمت غور الله ول بندو بسم کوي د میوو او الله د الیو شز حفاظت وادا غسرا چاچه د دین خدمت کړي دي نو الله داغه د ارث حفاظت کړي دي پوش دا همنګه ناشکر وي اس قالت الملائکه یا کچوي فرشتو یا مل ای مرجمي ان الله بشک الله ای یو د دنیا معمولی نوکر ګوټه دی چې او حکومت دا غ خیال ساتي په هر ډول باندې کنه نو چې ته د رب العزت نوکر او غلام جوړ شې ستا په خیال نه ساتي ان الله بشک الله یبشرک زید کیتاتا بکلمتن په یو حکم منو طرف د الله نه اسمو چنم دا غیب المسیح عیسی ابن مریم وجیه مرتبه ولا وی په دنیا کې ولا اخر او په اخرت کې و من المقربین او د نږدې کړو شو نبوی الله تعالی ويكلم الناس خبر بک عيسى عليه السلام د خلکو سره په ماده پزانګو کې وکهل په بډاوالي کې ماشوموالي کې خبرې کړې دي مریم کې براشي اني عبد الله اتاني الكتاب او بډاوالي کې به خبرې کوي خبره دا د قران بیان به کوي دا عجیب ما ته خو بندا په نکاح رسیدلې نه زما خاون نشتا بچي به څنګه ملاو شي به خاوندا قال نوی فرشتو فرشتي وی کذالک هم دارنګي څنګه چتوي بخاون می نشتا بچي به څنګه ملاو شي الله يخلق ما شاء يخلق پیدا کوي هغه بچي چې خو غشي دا به خاوند بچي در کوي الله باندې سګران دي اذا قضا امرا کلا چې فیصله وکړي الله امرا د یو کار د کېدو نو کوي انما بشک یقول او اساس چې شان فیکون بیا شي ويعلمه الكتاب او بخیر خط پلاس باندې والحکمه او ويؤت الحکمه او ورکیو تاقل مندي و تورات او بخیو ته تورات او انجیل او انجیل ورسول او بلیګ دل راستاده لا بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته انی چې بشک از قد جئتکم راتل کړي ما تاسو ته بیات په دلیل باندې مرزا بكم د طرف در استادو نه انی بشک از چې ما اخلقو جوړوم با تاسو د پاره جوړوم تاسو د پاره مینه توین د خټینا کاه اته تیرې پشان د شکل د مارغه نو پوکې حکم فی پای کې نو پیا کو نو شیا تیر مارغه به اذن الله په حکم د الله وابرئ الاکما او جوړوم بزو ما درزادن الابرص ابرګه مرض او حي الموتى ژوند کوم بمړو لرا او باذن الله په حکم د الله وانبئکم او خبروم بتاسو بما پاس تاکلون چخری تاسو وما تدخرون پاچ خزانه کوي تاسو فی بیوتکم په خپل کورونو کې په وحی سره خبروم با ان فی ذلک یقین پدی کې لا اساس مشان دلائل دې عبرت لکم تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کې تاسو یقین کوونکی پرېدا ما دې څه کوي قال نبی من انصار دې خاصم باندې ګوري څوک بشي د ما امداد الا الله الله تا دوی د مجمع غوندې زه مونږ نه ملاويږي ملاو بشي د مجمع غوندې کار نه کوي او قال نو وی حواریون خاص ملګرو نحن انصار الله منګه امدادیان د دین د الله یو منګی مان نو له بالله په الله وشد گواشه پدی بی ان مسلمون چې بشک منګی غاله کې خودن کې الله تا ربنا ای زما ربا آمنا من ایمان نو لوي ما پا کتاب انزلتا چې را لګل تا مونږ ته وتبعنا الرسول او تابعداري کړې مونږ ته پیغمبر فكتبنا ان الیک مونږه مع الشاهدین سره د گواہی کوونکو نه په توحید باندې ومکرو او تدبیر کدی د وجلو د عیسی علی السلام ومکر الله او تدبیر ک الله د خلاصولو د عیسی علی السلام یا وفات کون کې هم تعالی را په آینده کې او پورته کون کې هم تعالی را اوس او متطهر کا اخلاصون کې هم تعالی را پاکون کې هم تعالی تدبیر د هغه کسانو نه کفرو چې کفر کړي وجائل الذین اتبعوک او ګرځون کې هم هغه کسانو لرا چې تابعداري کړی هغه استاف او قل الذین د پاسه دا کسانو کفرو چې کفر کړي الی یوم القیامه تر قیامت پورې خارو تعالی و انسان انسان ته جوړ شو الحق پورا بیان شو مې رب کا د طرفه درفستانه فلا تکم من الممترین نو مکه غته د شک کوم کنا په عبد یدی صالح سلام کې چې دا بنده دې وکنه دې ومن ها دا مباهله دا اچا چې جګړه وکړه تاسو را پیه په دې بند د والد عیسی علیه السلام کې من بعد ما پس دا غي نه جاءک چې راغی تا ته من العلم علم د قران پویا نو فقلوا پیغمبر تعالی راشد ندعو ابنا انا چې وغواړو موږ ځامن خپل وابناءکم زامن تاسو ونسانا خذ زمون ونساکم خذ تاسو قصص بیان د رښتیاو وما من اله او نشتره بل حاجت پر کول والا الا الله بيد الله نا وان الله بشک الله له هو العزيز الحكيم دا دی غالب او حکمت والا فاین تولو نو کچر دی واولد د توحیدنا فاین الله بشک الله علیم بالمفسدين په دې فساد کوونکو باندې الله خبر دی قل یا اهل الكتاب وایا اے پیغام اے اهل کتاب تعال اور شی لا کلمت نیوی خبره تا سوا ان چې برابر دا خبره بین نازم تر من زو بین کوم په من تاسو کې دې زینا درې میصد صورت دوی میصد صورت او پدې کې اثبات د رسالت ته او پنځل لس پدیتې د اهل کتاب او یهودو بیانې یو پلیتی دا وه د ځانه حرام او حلال جوړول الله نعبد الا الله چې موږ به عبادت نه کوو د اچا الا الله به د الله نه ولا نشرک به شیئا او نه به برخدار کوو موږ د الله سره یو شی شیئا نو عزیر علیہ السلام عیسی علیہ السلام ولا يتخذان بني سي باز زمن باز لرا اربابن په خدای تو من دون الله بي د الله نه فإن تولون خدای واولیدل فقول شدو نوای گواشه پدې چې به ان مسلمون چې بشک منګي غاړه کې خودونکي الله تا یا اهل الكتاب دا دوی مپلیتی په باطل او دلیل نیولې کتاب لمتحاجون ول جګړه کوي تاسو فی ابراهیم په بار د ابراهیم علی السلام کې وما انزلت التوراۃ او حال دا د چنو نازل شوه نو راغله تورات او انجیل او انجیل الا من بعد مگر پس د وفات د حضرت ابراهیم علیه السلام نا افلا تعقلون تاسو ور عقل نه کار نه اخلئ ها انتم خبر شئ تاسو ها اولئک ذا کسانه ها ججتم جګړه کوي تاسو فيما پاس کې لکم چې تاسو لره به پاره علم دلیل وي نو فلم تحاجون ول جګړه کوي تاسو فيما پاس کې لیس چې نبی لکم تاسو لره به پاره علم دلیل پویا والله يعلم الله پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ ما کان ابراهيم يهوديا نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصراني او نو ابراهيم عليه السلام په مذهب نصراني والذین آمنوا او آکسان چې مان وروړي دي پاغه والله ولی المؤمنین الله دې توس د مؤمنانو دمو پلیتی مؤمنان گمراه کول ود طائفه خو خی طائفه یو ډلا من اهل الكتاب د مولایانو نا لو یذلونکم کا چوالی دار کتاب تاسو لرا او ما د خپل دین نه او ما یذلون او دین گمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه و ما یشعرون او دین پویږي سلورم انکار د الله د حکمونو یا لل کتاب اے د کتاب خاوندانو لم تکفرون ول کفر کوي تاسو به آیات الله پایاتن په حکمو د الله وانتم تشهدون تاسو خپل بیانون کې تاسو خپل یا اهل الكتاب او پنځم پلیتی حق د باطل سره ګډوډول اے اهل کتاب اے پویا خلقو لم تلبسون الحق ولی ګډوډوي حق بالباطل د باطل سره وتکتمون الحق ولی پټوي حق لرا وانتم تعلمون او تاسو خو پویږئ شپږم پلیتی ا شپګما پرتی وصیت ا تلبیس الحق علی الضعفاء پا کمزورو حق ګډوډ کی وای یو ډلا وقالت وای طائفه یو ډلا من اهل کتاب د اهل کتابنا امنو بالذی ایمان نوړې پا کتاب چې را لګلې شوی علی الذین پا کسانو امنو چې مان وروړي وجه نار پاول درس کې وکفروا اخره او انکار کوي په اخر د رس کې ماضي ګرځ خپل خبره نه واولي ول لعلهم يرجعون خامخا چې دا خلک واپس شي د خپل دین نه کدا په سي دین وي نو خلک به تناولې دو نو خلک هم ته واولي تاسو په دې وجہ او وم پليتي پاغا او تیری منسوخه باندې وصیت کول نو تصدیق یې مر زکه مکوي چې یو کس ته به داسې درجه ملاو شي هغه ته لکه څنګه چې نن تاسو ته ملاو شوی دا نو دا غي جواب مخکې وکړ قل ان الهدى هدى الله وایا پیغمبره بشکا هدایت درجه هدایت د الله دی په خپل ایمان پر اورلو رحمت قران خاص کوي په خپل رحمت باندې آسو یشاء چې خو غشي والله الله ذو الفضل العظیم مالک ذو فضل لوی اتم پلیتی خیانت کول ومن اهل الكتاب بعض د اهل کتابو نه منا غسوک دې ان تامنو کچرتا تامین وګرځي غلرا بيقين طارن فخزانو يؤدي ادا کیا خزاني الیک تا تو منو او باز دینا سود ان تامنو کته امینو ګر دیغه لره بدینار په یو اشرف په یو دینا لا یو ادینا دا کې هغه اشرف الیک تا تا الا ما دمت مگر چې همیشه ته علی په باندې قائما اولا شمال خپل روپی دا کا ذالکا دازک ادا کې دازک دا پیسې نور کوي به انهم بشکره قالوا وایلیس علینا نشتره فمن باندې فلومین دا نهمه پلیتی تحریف کول د الله په کتاب کې رد بدل را وستل جبالول لتحسبوه دې لپاره چې ګمان وکړي تاسو په دغه محرف کلام باندې چې کلام اړولې جب اړولې پاغه مل کتاب د قران نه ته په ګمان کې دا د الله د کتاب نه دی و ما هو او نوی غمن الكتاب الله د الله د کتاب نه بما کنتم تعلمون الكتاب په سبب دا چې تاسو بس د کوي دا الله کتاب په خپل او بما کنتم تدرسون او په سبب دا چې تاسو بس درس کوي دا الله دی کتاب اے کربانی جوړيږي حق پرس جوړيږي نو په دوه سيزونو یو بد الله کتاب زده کې او بیا بد الله کتاب تدریس کې خلقو ته نو چې دا دواړه کار دې وکړو نو ته ربانی شوې که تا ته خلق هر قسمه خبرې کوي خلق گمراه وي خلق لیونی وي خلق دا وي دا وي خو الله وي ته ربانی شوې او ربان چاته وي غریب القرآن کې ابن قتیبه د ربان معنا کړ ربان هغه چاته وي چاغه د خلکو اصلاح کوي د عقیده او د عمل کې د اصلاح کوي د خلکو د اعمالو اصلاح کوي ولا یامرکم حکم نه کوي تاسو ته ان تتخذون ملائکه تا چون سي تاسو فرشتو انبیاء او اربابن په خدای توبانه آیا امرکم آیا حکم کوي تاسو ته بل کفر په کفر باندې بعد از انتم مسلمون پس دا غنا چې تاسو غاړه کې خودن کې الله تا یو لسم پلیتی تولید الله د کتاب نه اولیدل لما آتیتکم خامخا آغا چې در کوم تاسو ته من کتاب انس کتاب اے پیغمبر او حکمت نو پویا په دین باندې ثم جاءکم او او پیغمبر بیا راشي تاسو ته رسولون یو پیغمبر مصدقون چا تصدیق کون کې دا کتابونه ما کوم چې تاسو سره دي لتؤمنن به ولتنصرنه خامخا تاسو به ایمان وروړي په پیغمبر باندې او خامخا تاسو به نصرت کوي امداد کوي دا پیغمبر الله د هر پیغمبر نه دا وعده غسرا چې اے پیغمبره کستا په وخت کې چې یو حق پرس یو ځای کې بیان کړي نو خلکو له پکار دا دي چې داغه په خبره یقینو کی خلکو له پکار دا دي چې خامخا داغه حق پرستو نصرتو کی داغه حق پرستو تایید او امدادو کی ولا تنصرنه خامخا امداد وکوي تاسو داغه ان امداد کوي دا کار یوازې د صوفي او د زبرګ نه دی دا کار د تمامي مخلوق دی د علماو د امیرانو د طلباو د عوامو ټول به یو ذکر پاغه ټولو کې یو مولا بیان کول خلک امدادم نه کوي خلک په خبره یقینم نه کوي ډېر ګران کار دی بیا خیال کې آسان دی څه ډېر ګران کار دی الله دې موږ ته آسان کړي زمونږ هم دا حالت دی خدای شته نه زمونږ څوک نصرت کوي نه زمونږ خبره څوک مني کمنګ د دې جمعه د پاره معمولی د یو سیز د پاره اعلان کو او خاندي تای چاندي आवाज دا څو ګره بل کس را کو شوی دی دې دیوال د پاسه په دغه پړو راغره د چتنا او دې کې امداسته خبي غمه د شپې یولس بجې سار بیا د وخت وتلې نو کو اوس وایو چې لکه دغه ځای کې ګیټ لګو ګیټ ضروری دی ها ها ها بیا وخان لکه زما چې مات خو نه دی الله کور دی زه خو ته زما دا خو طالبان دي زمو بچی دي څو کو تاسو نه وای نور څه مسلونه شي دا خو دوی نه پکار خه خلک خبر دی استاد ته ویل غواړي چې چاندو کی استاد ته ویل غواړي چاندو کی تا خو څه سرګی نشته ما هوا د چاندې د پاره आवाज وکړ سپیکر د پاره یو محله والا په یو روپۍ ورنک یو محله والا ا کاشف سب خپل وس مناسب کار ایو بل تمیوی نو هغه سره گزاره وکړه او نور دغه غریبانانو چا شل او چا دیر دغه خلکو دا ډېر خلک دي دغه څه کار او چې کم وس کېده وی خند الله لا قوته ده او اوس استاد ته ویل غواړي چې چاندو کی دا په چاندو زو نو خندام کوي نو نه وی چې دا زمونږه کار دی د استاد کار صرف درس او تدریس دی خلق ته تیارول دي قران خو دلی موس کول دي عبادت ته خلق جوړول دي نور دا کارونه کول سپیکر شوي کا ورونه شو کا دروازې شوي کا کړکۍ شوي کا پکی شو کا بلپونه شو کا بیلونه شو دا ټول زمون کار دی اړ شي ما ته پرې خیر دا اوسه مدرسه ده الکه چې مدرسه نه بیا ته مو سره کې ته خو ته جمعه نه او چې کله خبرې شي نو خبرې بیا په گاډو کې ولې نشي دا څه په کار دی او دا څه په کار دی او دا څه په کار دی موږ څه ډیر غوړي شو موږ په ټټ ټټ ګورو جاري سوي موږ ځخه لګیا دي پیغمبر نه الله لو زخلیل تؤمنن به خا مخا تاسو به ایمان وروړي یقین وکوي په پوخانی پیغام په اورستو پیغمبر باندې ولا تنصرنو خا مخا تاسو به امداد کوي دا پیغمبر امداد به کوي اے پیغمبر د بل پیغمبر ته تاسو کم را روان دي نو څوک امداد نو څوک نو ای زمنګ دا حضرات خي چرشي لاون نراشي لاوري په سراشي لاوري ول چیر وروړي لاوري ول فروټ وروړي لاوري ول روټیم وروړي ساتي مړ تبلیغي جماعت راشي ته کې څه روزه ده د جرسین د لاون نو د خپل کلی نه پس نو ست کیږي او چې روټه تاسو خو نه کړئ د دې کلی خلک راځي او چې روټه نو ست کیږي ازم ته تاسو هم نه کوي هغه تاسو دا چې ګور خنداګان او مسخره کوي ځکه موږ د قران دا ټوټه ټوټه کار کوو الکه تنخوا د نه غواړو الکه چې د نه غواړو که زما چې لړو شي شنو ته مرسي به چې ټن نه چیرو ما ته خپل اول دې لوډ سپیکر په څه کسان ما راو ته زما څه کار دې کار ما بیان دې او صرف اٹل باندې غالبا که څه چارو ما یو کس ولګ یو کوړه مې ولګ ورته چې یو دوه کپ چیرې ولې دا من مالې دي خامخه دوه کسو اکو د محلي کورو وینا استاد ته وایا چې من کړه پینشته دا سوال جواب ستا چې ملمر راشي خوده گواره ته بغیر چې پری مل پیک بلوري بازار ته بلیږي بل بسکای پروګرام برابر ما ته له پیسې ورکړې مې ورشه او چل بیا سر ته ته چې یو دکان چې د هوټل په کولاوي کې دی شي ورشه نه شي هوټل نه غریب چیرې و چیرې هوټل چیرې نه ته وې کنه دا سره زما ګوار بس په خنټه دا حالت ته زما تایید خو پرې دا نسخه خو پرې دا دا ته چې منګه لس لس روپیا غسه شر شر زړه کنه دې بټی کو نمبر وار او ته چې منګه خو دې خو منګه شي کو نو منګو زهره پرې دا بس لا تؤمنون به دا باز خلق په دې باز خلق باندې خپوي لا تؤمنون به ولا تنصر دا فلا تؤمنون به ولا تنصرن کدا خبره ده الله وي خامخا تاسو به نصرت کوي دې پیغمبر قال نبی الله اقررتم اقرار کو تاسو په دې خبره واخذتم على ذلكم اسري او واغست تاسو او کو باز ته وایو چې وې مونږ یو پر چي لګره بس بیا بچی نه شو لګره استاد سره لکه تا یې پر مل مراره نو بیا بیا چې ولې مل مرو باز خو یې پر چې په کړه کور کې کنه ا مل مراره بیا راځي وای بای تاسو حق نه یو پر یو مل مراره نور مل مراره چې زمون کور ته راځي دا چې نه ملاوي دا سوکې دا علم پورې خندا ده دا مسخري دي دا ټوکی دي وروره اقررتم او چې خبره کینو سړي موږ پسې لګي زه زه زه په لګي نه اقررتم اقرار کو تاسو واخستم علی ذالکم او واغست تاسو علی ذالکم په دې خبره تاسو نا اسری مال اوسپل انبیاو نو وعده واغسته شو حقیقت کې او په زمن کې ورسره د امتون نو وعده واغسته شو اے د قبایل مشراو نو وعده واغسته شو سو کسانی جرګمار او دا هغه قومونه او کشرانو زنانو ټول نه پکې وعده واغسته شو داسې کني ټول قبایل نه د اسلام آباد ته دا چې اوس فاټا زمکې کنه په کې پی کې کې نو ټول فاټا خلک نه دا والو یو والا خوځي بوډاګان نه نه چند کسان د اسمبلی 15 یا شپږ کسا هغه میټنګو کې دا هغه میټنګ د ټولو قبایلو میټنګ دی نو د انبیاو نو واده د امتون نو واده واغسته شو معنی دا ده نو الله وی هغه څوک چې واولې دو پس د دې وعده د امتونو د انبیاونا او امتونو وعده ما تکړه نو فولای کنو دا کسانو مل فاسقون د دې ما ته انکو د حکمونو د الله اف غیر دین الله آیا بغیر دین د الله نه دی یبون ته بل طریقه د الله دین پری دی او بل طریقه لټي وله او خاص الله لر اسلمه تابعدار دی هغه مخلوق چې پاس ما نو ګری او زمکو ګری طوعا ک په خوخوي او وکرهن او ک په زور وی وکه په خوخه د الله تابعدار لکه مؤمنان او که په ناخوخه تابعدار لکه کفار فرعون په ناخوخه او په وخت د مرګ کې د ناخوخه په وجم کلمه وای خوخه نه وا خو مجبورو و الیه یرجعون خاذ الله تبارک واپس کول شي قلوا پیغمبر آمنا من ایمان اول بالله فالله ما با کتاب انزل علينا چرا لګل شي همغه باندې قران او ما پاک کتابونو انزل اشرا لګلی شو په ابراهيم عليه السلام په اسماعيل عليه السلام په اسحاق عليه السلام په يعقوب عليه السلام ولا سبات او په اولاد دای و ما پاک کتابونو تیا چور کړی شو موسی عليه السلام ته عيسى عليه السلام ته او نبي نور پیغمبرانو ته مر ربهم د طرفه د رب د دینه اولائک نو دا کسان جزاهم بدل ردی دادا ان علیم چې بشک په دی لعنت د الله دی ول ملائکته او د فرشتو ری و الناس اجمعین د خلقو غوندو خالدین همیشه وی فیها په دی لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب اوس پک باندې کلی شر دین عذاب ولا هم ينظرون او نه بده ته مهلت ورکړي شي الا الذين مگر کسان تابو چاغه توبو خلا من بعد ذالک پس دې کارنا واصله عمل سیک فان الله غفور الرحیم بشک الله دې بخشش کوونکی مهربان ان الذين بشکا کسان کفرو چ کفر او کو بعد ایمان پس دې ایمان خپلنا ثم ازدادوا کفرا بیا زیاد کدی کفر لرا اولائک اے نن یو روپی قبلیږي 50 روپی قبلیږي د الله په لار کې بیا کده په کرولونو اربونو کربونو ډالر خرج کړي د الله په لار کې چې یو ځل مرشه قیامت ته پیشه نو اشیت بیان قبلیږي دا ټول دنیا او چې ورکي او چې ځان به بچ کړي نه قبلیږي فلا یقبلا الته ارشد جمع کړي کمزه کې بوټی دی وای زما دی چې کم ځای کې زمکه دا وای جیداد دی چې کم ځای کې بنگله دا وای چې دا می واغسته چې کم ځای کې ګاډ دی وای دا می واغسته او دا الله په لار کې نه خرج کوي زکات ته نو باسي یو دی دغه سي بیګا ماته اطلاع وی پلاني ځای کې زه دوه واغسته پلاني ځای کې وا دا زینا علی ظالم زینا علی نه اسلام آباد پر خودو نه مانسره پر خودو نه پیښور پر خودو نه ثوابې پرې خو دو او نه یو سیس پرې خو دو اوس چې په ډاکټر کې او په هسپتالونو کې فایده زیاته نو زه واس کولاو دي کې ډاکټرانو ځان سره شریک کړو او په دې کې دا جوړو خو ملک دا نشته خو ته پوسټ کې نو په بدر راځي غري مې دې کې بس وخت مردار شي